هچر نشر ته ده ثواب د نه کوي تا لن تنالو البر مخیا اتنو کې منکرین د صدقات او د خیرات او ذکر او چې کافرانو چې دا الله په نسبت باندې چې خرج کوي دا غنه چې تاسو ور سره محبت وي او آی چې خرج کوي تاسو د سشینا یقینا الله دې په کوئی باندې علم والا امام قرطبي د حسن ندا نقل کړی دی محبوب چې خرج کا الا به جنت ته ورسیږي الا به تا ته الله ملاوي شي د آیات او د صحابه جذبه عمل عبد الله بن عمر به خوب سیز چینی و غیره خیرات کول اویل وا چې زما د سره محبت ده یتصدق بالسکر ويقول انی لا احب چینی دا وخت چې خوب سیز کم شی واغه به خرج کاو اویل به زما د سره محبت ده تفسیر کې دا واکه ابو طلحه انصاری کله چې دا آیات راغې پاسه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا الله رسولا ان احب اموالی الی بیرحا ما ته محبوب شه بیرحا دا باغ چې باغ بیرحا او دا د الله په لار کې صدقه ده محبوبا کم ځای کې چې ته غواړې هلته خرج کا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخې بخې یا بخن بخن ذالک مال رابح وا وا دا د خوشاله کلمه وا وا وا دا خډیر د ګټه مال دی معطا د امام مالک دا روایت دی بخاری کې هم دا روایت دی زید ابن حارث رضی الله تعالی عنہ چې کله د آیات راغې زما یو سوچ داګه سبل نومو وزاد بن حارثه ير اللهم انك تعلم انه ليس لي مال احب الي من فرس هذه رب تا ته علم ده چې ما ته د ټول مال کې محبوب مال سبل ده وی الله دا ستا په نام باندې هاذا فی سبیل الله دا د الله په لار کې شه وکړه چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د دین خبر شو نو پیغمبر سبل واغستو او د زید ابن حارثه زی اسامه لا ورکا رضیت په دې باندې ډېر خپه شو چې د الله پیغمبره ما خدا دا سينو چې زما زوی ته دې ملاوي شي ما خدا د الله په لار کې ور کړل پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بیا دله تسلی ورکړه چې ان الله قد قبل منک قبل منک الله ستانه قبول کړ دې ته ولې خپه لن تنالوا البر نشه رسیده تاسو نه کوي تا حتا تنفقو تر دې چې خرج کړئ دا نه چې تاسو سره محبت وي عبد الله ابن عمر وای کله چې دا آیات راغې ما سوچ کاو چې رب کم شی ورکم بس سوچ مې کاو کاو کاو کاو فلم اجد شيئا احب الي من جاريه ما چې سوچ وکړ نو زما یو وینځوا هو حلال د پاره د بنی اسرائیلو مگر هغه چې حرام کړي وو مر بند کړي وو یعقوب علی السلام په خپل ځان باندې مخکې د نازلې دوه د تورات نه تو وای راوړې تورات اول ویلې هغه لرای کوي تاسو رښتینی دا دیار لسم قباحت چې افترا پان بیا باندې پد نبیانو به درو جوړول ګمان داو پیغمبر باندې اعتراض کاو چې نبی تزم انک علی ملت ابراهیم ستا ګمان دې چې ابراهیمی ما پیغمبر ابراهیم علی السلام خو وخه نه پړل او ته خو خره هغه د وښو د نه پړل او ته خره جواب راغې استاسو نه زه خطا شوه ټول طعام چې يهوديانو په ځان حرام کړي او حلال د بني اسرائيلو د پاره مگر آج بند کړي او يعقوب عليه السلام یعنی دا د وخه نه پړل د وخه د نه پړل د ابراهيم دا کار نه وکړي بلکې د يعقوب عليه السلام مگر آج بند کړي او يعقوب عليه السلام په خپل ځان باندې بیا يعقوب عليه السلام له بنداو د زهد د پاره او د عبادت د پاره خدا پاک د ورکه عبادت او د عبادت نه ده نو الا ما حرم تحریمی شرعی نه ده بلکې تحریمی لغوی ده نو معنا مگر هغه چې بند کړو حرما په معنا څه سره وسوي وایي طالبان مگر هغه چې بند کړو یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې چې دی وایل زموږ قبله یعنی بیت المقدس تاسو د قبله نه مخکې ده نه معنا زموږ قبله غوړه ده بیت المقدس افضل من الكعبه دا غوړه ده د کعبه نه او بل ویل چې دا زید هجرت د انبیاو ده تفسیر مظهری وایي معنا دا غوړه ده جواب دار هغه چې ولنې کور چې جوړ شوی دی د عبادت د خلکو د پاره نو عبید الله ده بیت المقدس نه ده چې خوده شوی د عبادت د پاره ځکه د بیت الله نه مخکې نور کورونه وو خدا الله د بندګۍ د پاره چې کوم کور جوړ دی او اولنې جوړ دی نو اکثر بیت الله دی دیم کرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر کړي دریم کرت شعیب علیہ السلام تعمیر کړي سرورم کرت ابراهیم علیہ السلام پنځم قوم مالکا شپږم قبیله جرهم وام قصی ابن کلاب اتم قریش مکه او تعمیر وکا نهم عبد الله ابن زبیر په 65 سنه هجری کې دا الله کور چې جوړ شوی بیت الله تقریبا د پنځو غرونو ګټې په دکې لګېدل دي حرا د حرا غر دیم صبیر دریم لبنان سلورم د تور پنځم د جبل الخير علامه هيثمي وايي چې رجال د دې روایت رجال صحیح دي مجمع الزوائد 288 صفحه او دریم جلد کې دا پنځه غرونو نه د بیت الله تعمیر شوی دی ادم د ابراهیم خلیل الله معجزه دیتا محبت الوحی هغه ځای چې په باندې وحی اسماني راځي الله والله چې کله ته د جدې نه دی او مکه مکرمه حدود ته دن نشي نږدې شي غټ غټ بورډونه لګېدلي ام القرى ام القرا دا بورډ باندې چې کله اول زما نظر پرې وته ډېر عجیب کیفیت ام القرا بیا یو بل بورډ ورپسې محبت الوحی په دې لیکای کې او داسې کشش دی الله اکبر الله دې هر مسلمان ته نصیب کړي خیر الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو بس بیا لک سفر ده چې کله ته جدې باندې ځې بیا لک سفر ده پټ مختلف دروازې دي او چې کله ته باب السلام طرف ته ځې نه باب الفتح طرف ته بس چې کومه ده سورنګان باندې چې ته واوړې بس مخامخ به بیا حرمي مناره بکاره شي بیا دام یو وقت دی چې بیا په باب الفتح باندې موږ نه نوتو او وقت راته یادې ده د الله د نبی صلی الله علیه وسلم چې لخر د الله د نبی سره 10000 فوج او په دغه دروازه باندې پیغمبر راغله باب الفتح بیا لک سات مزل وشو بس چې لک سات چې دسه سفر کېده کېده په حرم کې دننه چې ما کاته بس میزاب رحمت مخه ته وسره میزاب رحمت الله کور بیا جوړي په سړی نه واجبہ خپل ابي یا خپل دادا ورکشوي او په یو ځای کې د ډېر سفر پسې کړی خپل ابي ورته ملاو شي خپل داجي ورته ملاو شي خپل یو حبيب ورته ملاو شي تثبیت الله بیا عجیبای غونه زره سړی باندې بالکل زیګ زیګ شي او بی اختیار استاد سترګو نه وو کې رواني شي خپل کې باندې دم ورک شي دیو جن فرمایي چې کله بیت الله نه ته طواف کینو بیت الله ته ډیر مګورا ایو جدا چې ته بیت الله ته بار بار ګوره نو بیا ستا په بدن باندې وایو کیفیت تواری کیږي نو ته ولا طواف نه پاتې کیږي ما دو زره وکتل په کې مې حرکت ختمې ده بیا مې زدا بکیږي رستو بیا یې بس چې کومه کته کتل بیا به مې بس زړه نه صبرې ده بیا مې بار وکتل کوټ بدلون کې وو او انداز هم داسې وو چې بس لکه دا نه د بیت الله نه طواف کو نه بل څه شي سر پټوانی استل ګرځیدا ګرځیدا دې سړی ته زما نظر شو بهر کې دو ګنټه پته نه لګي 100 ګنټه دا کیمرا ګرځولا بیا پدې کې د تهجد اذان شو تهجد په ځان کې بیا واجب کششو ماشاءالله غ زبردست قاری صاحب چې هغه ډېر کله اذان وکاو هغه قاری صاحب اذان کاو دې سړی لګوند کې دا کیمرا غلې کړه چې کیمرا غلې کړه الته اکثر زنانه نه پرې دی خو څوک دی چې د الله د کور نه به خلک یا د زنانه او د نارینه امتیاز راولي نه شي راوسته یو زنانه ده د مقام ابراهیم ته د جنگلې نه دې طرف ته میزاب رحمت سره پر نو غالبا دا زنانه ما ته ما مخه ته ونه د جړل کلنچره الله تعالی دا سره چراغ چې د څه وکاته بیا دې بیت الله ته وکاته د دې سړی د لاس د شورا پیدا ما کاته دا سړی شي د وته بس زه پسې لاړم مې راځي چې چل کیږي چې دا الله د کور قبر او دا سړی لاړو ما کاته لاړو بیت الخلاګانو طرف ته لاړو شاید غسل به کړو ما زه بیا ورپسې راغلم ډېر وخت پدې کې تیر شو واپس چرالم بس چې دا راغې نو دوه رکعات نه فلې وکړه مونږ یې وکړه او چې بیا بیت الله طرف ته کتل بس بیا یې چغې بیا چغې والې والې پته نه لګي چې څونه چغې والې دې سړي بس پرې کې د مانځه ټیم شو مونږ مانځه ته ودرېدو ګڼه رااله زما د په مینځ کې حایله شوه وما کانا فيه آيات بينات پدې کې آیاتونه دې ښکار ښکار مقام ابراهيم دې ومن دخله كان آمنا سوچ داخل شدتانو شپامن او دا الله دا پارا على الناس په خلق باندې حج د بیت الله دې سوچ طاقت لري الیه اغه تدلاره چا چې کفر کو نو یقینا الله بے پروا دې د تمام عالم نام مخکې آیاتونو کې فضیلت د کعبه بیان شو نه په دې آیات کې نور فضیلتونه ذکر کوي چې آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان امنا سوچ داخل شان سپامن نور ډېر ډېر آیاتونه دي آیات بینات حجر اسود پکې ده حدیم شریف پکې ده اب زمزم پکې ده واقعا د فیل دل تراغله بچ ساتل د سیلابونو نه نور عجیبا عجیبا واقعات او بینات دی پدې کې الیه سبیلا چې د لارې طاقت وي ومن کفر چا چې کفر وکړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه نقل لی چې چا چې طاقت د حج او د عمرې وی حج طاقت وی او د حج ونه کا نو برابر ده په د باندې مات يهوديان او نصرانيا چې د مړ کېږي نو مړ دي شي ک نصراني مري او ک يهودي سند دې صحیح ده قل یا اهل الكتاب و یا اهل کتاب مکه د شبهه جواب نه وشو نو دلته ورته نورې زور نه تو اے اہل کتابو ولی کفر کوئے پیتنو دا اللہ اللہ دے گواہ پائے ساس عمل کوئے په معنا کې کېږي او د عوج استعمال په اندامونو کې لاسې کوک دنو عوج ورته وایي خپې کګه دنو عوج ورته وایي لټوي تاسو د الله د لارې د پاره کوګواله وانتم شهدا او یې تاسو خپوها یا وانتم شهدا حال دا چې تاسو گواهان یې او نه د الله نه خبره پاتې تاسو عمل کوئ یا ایها الذین آمنو ایمان والو کتابداری کچری تاسو تابعداری وکړئ دیو ډلې دا کسان چې ورکړی شه د ورته کتاب نو واپس به کتاب سو پس د ایمانونو تاسو نه کافرین کفر تا شان نزول دا د یو يهودي په باره کې راغلی چې دا د شماس نوم دی شماس ده شماس نوم ده کله چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په تک باندې مدینه منوره ته او څو د خزرج جنگونه په دوستۍ باندې بدلې شوې او یو چین او سکون او راحت په مسلمانانو کې راغې شماس ورغې او د عجیب شاعرو شعرونه ویل او دا یو بل ته پارول دی یو بل ته تیزول چې تاسو ولې بے غیرتی شروع کړه خپل جنگونه او خپل پښتو مولې پرې خو دا الله فرمایي اے ایمان والو کچره تاسو تابعداري وکړئ دی اور ډلې دا کسانو چې ورکړی شوی دی ورته کتاب نو واپس به کتاب سو پس د ایمان نو تاسو نه کافران شماس خبره بنک منای یعنی شاسن و اصحابو شماس او دغه د مرګرو خبره بنه منای قردوی وکيف تکفرون او ترنګ کفر کوي تاسو حال دا چلسته کی پتا سبانه آیاتونه د الله او پتا سو کې رسول د الله د کړه چې نبی زنده په دنیا کې دلته وجه بیانې چې رسول او کتاب پتا سکے دے نو ولې تابعداري کوي ولې تابعداري کوي وفيكم رسوله کله چې نبی په دار فانی کې ده نو پتا سو کې پیغمبر ده او که نبی نشته نو دا غي سنت خوشته ده تفسیر ابن جریر تفسیر ابن تفسیر قرطبی دا چې وایي ایمان والو او یریږي د الله